په جنگونو کې یو صلیب به ما ته څه سبب وښایي مونږ بریالي په ډګرونو کې یو او ما ته ترې نن خپل ابدالي راکړی ورته پوښتنه له چنګېزه وکړه که بیا دې هم کوم څه پرې خلاصه نه شوه بیا دې تپوس له خپل انګرېزه وکړه او ته انجیل په انټرنټ پروې زما قرآن په سرو ګولیو ولې مونږ بې غیرته نه یې پوه شه پر ځان زمونږ قرآن ته سپکاوی مه کوه که زمونږ کوزو ته درناوی نه لرې بیا د چړې لاندې زګیروی مه کوه او غوثینه ونه کړئ اوس سر ته ولی دا په رضا نه دی په زور راغلی هغه پرون چې تښتېدلی وروستی دا هم د هغه کافر ورور راغلی او تاسې را جوړه کړه دا نوې سلا زما به سرې به مې ماتوي خو زما یوه ناره د الله اکبر به د غنیم زړه کې زره ماتوي او ته چې بې رحمه بمباریانې کوې هم د کورونو تلاشیانې کوې چې ماشومان مو د پسپو وخوړل هم د بندیان په زولنو وخوړل د بشریت په نامه دا ډرامه زمونږ دماغ د په جادو وخوړل او زه به شغال شفیع الله جان رایاد کړم زه به شهید محمد نور جان رایاد کړم زه به کوم یو بندي رایاد کړم نن د چا دلبر د چا جانان بندي دی ولایته ولړېږه ټوک شه په خاک په تا کې ښکلی سب جان بندي دی او ته له امریکې نه افغانستان ته راغلې د څو چې څه ټول قبرستان ته راغلې والله چې ډېر پښمانه شوی ښکارې د غزنوي د جنګ میدان ته راغلې حال د میدان به درته نه وایم که زه یې وایم ترخه وایم زما ویده بچی په خوب کې جګ شو په چیغو چیغو باندې وژړېده وای مورې پاڅه انګریزان راغلي هغه برینه چې شهید کړو چې هغه ورسره سپید یهودیان راغلي ما ټینګ در پټ کړ ته په خپله غېږې دا به تا وخوري یا به ما وخوري او زه له تاریخه د اسلام وطن یم د جهادیار امید رحمان وطن یم په چیغو چیغو ژړېدلی نه شم د زړګي حال چاته ویلی نه شم او دا انقلاب د چا لیدلی نه دی که چېرې پاتې دا ناوې زړونه بیا به ننداره پسې دغه جنګ وګورې او زموږ په مخ کې قرآن وشکوي دا خپل لاسونه مو په ملا وتړي زموږ له سترګې په وسلې لړلې موږ وجدان نه لرو ضمیر نه لرو راغلي ټول دغه سوچونه کوو او ته خو خوبونه په پاسته بستر کړې زه زولنو کې پورېدلی نه شم ته په مینیار او واشنګټن کې ګرځې زه د پنجرې نه راوتلی نه شم یوه ورځ د سره صلیب دفتر ته لاړم په چیغو چیغو باندې وژړېدم یوې ماشومې باندې پلار ولید په انټرنیټ کې سره وغږېد وای پلاره نه راځې زمونږ کور ته شاغان کې هېڅ څه نشته کور کې هغه کتابه ما ته هر څه راوړل هغه هېڅ زمونږ په کور کې نشته د انګلیس انټرنیټ بند شو دا په سلګو څه سخته وځړېده هغه صحنه ډېره د غم صحنه وه والله د ویر او د ماتم صحنه وه او ته به د خدای ته څه ځواب ورکوې ته به هغلته ټیټې سترګې ناست وې او له خوبه پاڅه خپل قرآن وګټه او له خوبه پاڅه خپل قرآن وګټه نن ته د پېغله د افغان وګټه نور د په هېڅ زما نظام ونه کړ دا ځوېدلی مسلمان وګټه